بایس آیاتونه او درې رکوګانی دي راشه دا روشه دویش آیاتونه نور او درې رکوګانی دی پکې دا صورت د سوره منافقین نه پس نازل شوه دی سوره حجرات نه مخکې نازل شوه دی په حالت جمعي کې په حالت جمعي کې دا د قران کریم 58 نمبر صورت ته په حالت د نزول کې 105 نمبر صورت ته ربط اما قبل سرا بیان قران وغیرہ کې ده چې د لومبني صورت په اخر کې د عیسایانو د رهبانیت ذکرو چې د رهبانیت د ځان نه په دین کې جوړ کړي دي حالانکه الله په دې باندې رهبانیت نه دی ښه او اهل جاهلیت چې نو غیم په ځان باندې زهار پاغي کې حرمت دای په ځان باندې خو چې حرمت ابدي باندې بدا خزا نغوي نو داغه حکم دلته بیانې وجه تسمیه پړمبني آیات کې ده چې تجادلو کفي زوجها ما قبل سره بل ربط څه دی چې د ما قبل په آخر کې رسالت او په شورو د دې صورت کې توحید دی او دواړه لازم ملزوم دي دغه سي په ما قبل کې ترغیب فی الانفاق دی او د جهاد ذکرو او په دې صورت کې زجر د بخلاو دی او سستی کوونکی او بیان د بعض آداب د مجلس دی موضوع د صورت چې د بیان د فرایض د جماعت او د سیاسیت او دایره اختیار د دا جماعت د ملګرو دغه انتخاب د امیر تعمیل د احکام د امیر کله چې دا موافق وي د شرع سره او ذکر دا غچا چې څوک اهل د دین وی چې د ځان سره په خپل جماعت کې په خپل تنظیم کې ملګری کړی شي ناغه ذکر هم پکې دی سپیر مخی چی کنا اس کے پیلو تھی خلاصه د صورت چې دا غدا ده چې په زهار باندې نه حراميږي منکوحه بلکې رجوع بکیږي پس د کفاره نه بیا اگر چې نه تسلیمې دا خبره منافقین شان نزول د دې صورت هغه دا دی چې مشهور صحابي اوس ابن صامت داغه بیبي وا خویله بنت ثعلبه دې سره اختلاف راغی او قاون قضې ته وی چې انت علی کا ظهر امي ته په ما باندې داسې لکه زما د مور ملا خزړې نه پریشان شو چې د بچو بس چل کیږي حضور علیہ الصلات والسلام لراغله واقع بیان کړه وی وی چې څه حکم دی چونکی دستور د حرمتو نو حضور فرمایل چې ته په د باندې حرام یې ځکه چې حکم لا نو راغله هغه ډیر زیات فریاد وکړ ډیر پر یاد یو بار بار به تکرار کولو الله دا حکم نازل کړو چې ابدي حرام نه دا بلکې کفاره دی ورکړي دغه شان نزول ربطونه بیان شو دا پوره صورت مدنی خو دی یو آیت نه علاوه یو آیت یو آیت پکې مکیشته نور ټول صورت مدنی دی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم دا آیت مکی دی دغه دوی شیاطونه دي درې رکوګانی دي 473 کلمات دي بګي پنوم دا غچا باندې چې هغه ظاهر کړی د حق لرا الرحمن بجعل الكفاره علیه چې ګرځولې دا کفاره په دی باندې الرحیم علی النساء رحم کون کې د په خزو باندې قد سمع الله قول التي تجادلك بعض خلک دا یو اعتراض کولی شي چې په قضو باندې رحم کون کې ولې په سړو نه دي نو موږ ورته سړو خو نه پینې ده شي سړو کو نه پی نه شي نه پی خو د سړو نه شي اګه سړی چاته وي مړه ته مؤمنه څوک ورته دا خو نشي ویل دا نور مؤمنان نه دي او به وقوف سړی چې غور ته وي شي دا نور نه دي فرمای قد سمع الله فتاکک سره ووري دا الله تعالی قول التي خبر دا غسړي تجادلک فی زوجها چې جګړه کې ور سره ته په بارا قول التي خبرها غا التي تجادلک خبر دا غزي التي تجادلک فی زو یا هغه خبره چې تکي ور سره تجادلک چې تا جګړه کولا چې جګړه کوله تا سره فی زوجها قد سمع الله پتا کی سره وری دا الله تعالی قول خبره التي دا غزي تجادل کا چې جګړه کوله تا سره فی زوجها په بار د خاون خپل کې وتشتکی ال الله او فریاد کولو الله طرف ته فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا پس آزاد دي کی یو غلام مخکې د دینا ان يتماسا ان يجامعا جمع کول نه مخکې مخکې دی غلام آزاد کی اشکال دا دی چې کله الله تعالی زهار ته منکرم من القول یعنی بد شی وي نو به ترغیب ولې ورکو دې طرف ته واپس راتاوي دو دا ترغیب ولې ورکو اولی قوی چې منکرم من القول وزورا ابیا رستو ترغیب ور کوي ذالکم توعظون به دا است په دې باندې نصيحت کیږي والله بما تعملون خبير والله چې څه عمل تاسو کوي الله په خبردار دی اي من المماسه قبل الكفاره چې تاسو دا جماو کوي مخکې د کفاره نه یا مسو کوي دې سخت ګناه دی جواب آسان جواب بخاری کتاب التفسیر کې دی اس کی ثم يعودون لنقض ما قالوا ثم يعودون چې بیا به راتا او شي لنقض ما قالوا د پاره د ما تول دا غس چې سدی ویلی وی یعنی چې کوم خبر هغه مخ کې کړي وا دا غې د ما تول د پاره وی راو پس شي اسره راو پس کېدل نه دي د غنمو یعنی په کم دوه سیره په پخو انو شپېته چې نو دی لچ ورکې نو تقریبا 50 سیره ته جوړ جوړ نه شپېته چی کنه سشپک شلې سلسله داسې جوړیږي تقریبا دا باور کوي بیا په حدود داغه کې ورسوله او رسول داغه سره مخالفت کوي کوبیتو عذاب باور کړی شي دی دا هغه خوار شو کما کوبیت الذین من قبلهم لکه څنګه خوار شي دی هغه خلک کم چې مخ کې دینو وقد انزلنا آیات بینات او پتا کې سره موږ نازل کړی دي آیاتنا واضح احکام واضح دغه نور خلقو بل رب ته دا ده چې برد الله او ساته علمه ذکرو برد الله د وسعت علمه ذکرو مخکم دا الله تعالی د وسعت علمه ذکر دی منافقین چې با مسلمانان لیدل یو بل سره به غوګونو کې خبرې کولې غوږ د مسلمانانو د پریشان کولو لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینه منع کړو او دوی منع نشو نو دا آیت نازل شو الم ترایت نبی نه ان الله پتا کسر الله چې ثم ينبئهم بیا به خبر ورکړي دی لا بما عملوا يوم القيامه چې کوم عمل دی کړو په ورځ د قیامت بداغي خبر ورکړي ان الله بكل شيء عليم پتا سر الله پارسیز باندې علم لرونکي دی الم تر الى الذين نهوا عن النجوا د دې اوس ما قبل سر ربط دی برد نجوا د سرګوشه ذکر اوس دغه سرګوشه متعلق فرمایي داسې د پټو خبرو نه منع کړی شو او منافقانو به داسې پټې خبرې کولې الم ترایت نوینی للذین کسانو تنهو عن النجوا چې من کړی شو غي د پټو مشورونه ثم يعودون لمانه بیا غیر واپس شو هغه ستا چې کوم نه من کړی شو و لمانه عنه چې کوم نه من کړی شو وغي ويتناجون بالاسم والعدوان او په وخت کې خبرې کوي دی په ګنا سره بل کذب په ګنا سره ول عدوان او په ظلم سره ومعصیت الرسول او په مخالفت د رسول سره و اذا جاءوك کله چرشی تعالی دا منافقین نو حیوک سلام کوي تا تا بما لم یحییک به الله تا ته سلام کوي په هغه سره چې کوم سلام الله تا ته نو کړي د پاره دې چې غم جن شي هغه کسان امنو چې ایمان راوړي دي وليس بالضارهم شيئا الا باذن الله او نشته دا غي سو تکلیف شیطان د کفارو د سسیس په اسلام کې شيئا الا باذن الله مگر په اجازه د الله سره اول کوئی د ما قبل سر ربط ته هغه دا چې بره د سرګوشه بیانو د پس پس کولو په دې مناسبت سره مخکې د مجلس آداب بیانې مخکې راتون کې یاتونو کې د مجلس آداب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو صفی جمعات کې ناس تو یو سو بدرین راغلو د بدر صحابه چې بدر کې جنگي دي خلق ورلځای ورنکو نبی علیہ السلام بیا خلق د مجلس نه پاسول و منافقانو اعتراض وکړ نو نبی علیہ السلام فرمایل چې الله دې والذین اوتوا العلم او چاله چې علم ورکړی شوی درجات درجه والله بما تعملون خبير الله پاغه عملونه چې کوم تاسو کوي خبردار دی یا ایو الذین آمنو یا خلق چا چې ایمان راوړل دي اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو پټي خبرې کوي اذا اردتم مناجاته الرسول چې کله مشوره کوي د رسول سره نو فقدمو بین یدی نجواکم صدقه بعد مالدار چې د حضور مجلس کې حاضر شونه ډیر وخت به په وخت کې خبرې کولې اسی او بس وخت کې اړمو نو د غریبانو وخت بځای کېدو نو دا آیاتونه نازل شو په دې آیاتي په دې آیت نوم باندې عمل حضرت علی رضی الله عنه کړو چې یو دینار ور کړو بیا دا حکم ډیر زر منسوخ شو ته دې آیت دا حکم منسوخ دی کله چې نبی علیہ السلام سره په وخت کې خبرې کوي نو فقدمو بین یدین نجواکم صدقه دا خپل پټي مشورې نه مخ کې صدقه ور کوي خدا آیت دا, دا حکم بیا رستو منسوخ شي ذالک خیر لکم واطهر دا تاسو د پاره به تر دا او پاکواله د زړونو تاسو د پاره فإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ کچری فاذا فاذا لم تفعلوا کچری دا سمون کړو وتاب الله وتاب الله علیکم فإن لم تفعلوا کچری مون کړو وتاب الله علیکم والله تاسو توبه قبول کړه نو فاقیموا الصلاة واتوا الزکاة قائم کی تاسو مون لرا لدفع الفحشاء د پاره د فکول د فوش کارونو واتو الزکا او زکات ور کوي دا آیت چې اونو ده اصل کې ډېر خلک بیا د ضروری خبرې نه منش اسی به خبره نه کولې صدقه وس وکور کوي انو بیا دا آیاتونه نازل شو اوس د دې ما قبل سره رب تلم تر الذين تولوا نو مکه تیر شوی دي چې کله يهوديان براتلو نو نبی عليه السلام ته به السلام علیکم لفظ سره به سلام کو او دا منافقان چې نو دی دغه يهوديانو نو اوس د منافقینو تردید کوي الله چې د يهوديانو سره دوستانی کوي ځکه ځکه تاسو د منافقینو يهوديانو دواړو نه ځان لري پاتې کوي دوستای وسره مکوي ما هم منکم ولا منهم ځکه چې دا منافقین نستاسو دي نه يهوديانو دي وای څنګه پاغی باندې ما هم منکم ولا منهم نا غی د دین دی او نه دی دا غی نه دی ويحلفون على الكذب وهم يعلمون قسمون اخری په دروغ باندې او دای خپویږي وهم يعلمون خپویږي په دروغ قسمونه پړلی دا بعض مفسرین فرمای چې دا آیت د عبد الله ابن ابي او د عبد الله ابن نبتل دغه منافقین مبارک نازل شوه دی یو ورځ نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره تشریف فرماو صحابه سره تشریف فرماو نو یې فرمایل پیغمبر علیہ السلام چې اوس تاسو خواته داسې یو سړی راتلون کې دي چې زړه د جبار دی کوم چې د شیطان په سترګو سره ګوري زړه د جبار دی او د شیطان په سترګو سره ګوري دینه پس عبد الله ابن نبتل منافق داخل شي د ده سترګې شنې وي غنم رنګ یو نری ګیری واله دا بالکل نری ګیری و او غنم رنګ یو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې تا او ستا ملګری ما ته کنزل ولې کوي ته قسم وکړو او ویل چې ما ادا سي نه دي کړی په خپل ملګری راو بلل هغه هم درو قسمونه وکړ الله د آیاتونه نازل کړ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون په دروغ باندې قسمونه خوري او دوی خپويږي ته دروغ په قسم اعد الله تیار کړی الله تعالی لهم دې لپاره عذابا شدید عذاب سخت انهم سا پتا کی سره دای چې رسا ما کانوا یعملون ډیر بد د کوم عمل چې دی کوي اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله اتخذوا رانی ولی دی ایمانهم تخپل قسمونه جنتن دالونه فصدوا عن سبیل الله من کید لار د الله نه فلهم عذاب مهین دی د پار عذاب رسوا کوونکې دی ټول تفسیرونو کې بتا ست ملاو شي چې دا قسمونه وی خوړل چې په خدای مو دې قسم چې موږ مؤمنان یو لکه غباز شوی قسم په خدای چې شامن سوریان یو په خدای مو دې قسم وی چې مونږه مؤمنان یو اوس مؤمنان د دې په دې قسمونو باندې اعتماد کړي دي د دې سره جنگ وغیرہ نه کوي قتال نه کوي وسره اوس دې سره کو جهاد او قتال پکارو د دې دا مال چې دا د مال غنیمت مال ګڼل غواړي نو دې دغه قسمونو په وجب دې سره jihad هم نه جاری کېده ترې دا قسمونو به خلق منا کول دا معنی د فسد عن سبیل الله یخافون فی دین الله یریږي په دین د الله تعالی کې ورسوله او په خبره د رسول علی السلام کې اولائک فی الاذلین دا خلق په ذلیل خلقو کې دي كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب الله